هغه حالت یې راوستی چې اکبر الهه آبادي یو هندوستانی شاعر دی د اقبال د زمانې هم عصر دی انګریزانو دلته هم لیدلي هلته هم لیدلي هغه یو شاعر ادیب دی هندوستانی خو شعر یې سیاسي شعر دی او ډېر ظریف شعر دی، د مسخرو شعر دی، خو له حکمته ډک. هغه وايي، وایي چې دا فرعون چې و، پخوا زمانه کې دا ډېر بې عقل سړی و. وایي، بني اسرائیل یې راونیول، له تېغه یې تېر کړل، ویې وهل، ویې ډبول، ویې شړل، بچیان به یې ورته مړه کول، واړه واړه بچیان، نوپیدا بچیان به یې مړه کول. ولې؟ بس په دوی کې یو څوک را پیدا کیږي بیا ما خرابوي. دی وایي هلکه پوهنتون به دې ورته جوړ کړی و پوهنتون به دې ورته جوړ کړی و دا دې بنی اسرایلو هلکان به ټول د تا په طریقه روان و. وایي یو قتل کې بچو سې و بدنام نه هوتا افسوس کې فرعون نې کالج کې نه سوجي. وایي د بچیانو د بنی اسرایلو د بچیانو د وژلو نه به دونه نه و بدنام شوی افسوس چې هغه وایي د پوهنتون او د لیسې په باره کې څه سوچ نه و کړی. دا یې کړی چې یاره دې بني اسرائیلو هلکانو ته مې که یو پوهنتون جوړ کړ او لیسه او ابتدایه مې ورته جوړه کړه بد دا به ټول د ما په لاره رواني نو وژلو ته څه ضرورت ده ولې دا اوس موږ ټول د دوی په لاره روان نه یو وزیرانم ملکانم مشرانم خانانم هلکانم نجونې بد دا ټول د دوی په لاره روان نه یو د وژلو نه مطلب دا چې د ما مخالفت دی ونه کړي څوک او که مخالفت په دې طریقه له منځه ځي چې ټول د تا غلامان هم شي مخالفت دې نه کوي نو بیا خو واوه پوهنتون یو قتل کې بچو سه و بدنام نه ہوتا افسوس کې فرعون نه کالج کې نه سوچي فرعون د کالج په باره کې څه سوچ نه وکړي نو دوی راغله اوله د کالج په باره کې سوچ وکاوه او داسې نسل راته تربیه ک چې هغه وایي زم دی چې جان جان لک پاتې شي سور دې نور هغه وایي زم دا وایي نه چې تاسو لا شي موږ خلک خوري بس تاسو به یاستئ دلته که تاسې لاړ شئ، موږ به یا به موږ هم درسره بیا یې او یا به دلته تاسې پاتې یې. داسې نسل یې جوړ کړ. هغوی زه ځم د وینا نه به ځي، پاتې شي. نو دا یې بله وسیله وه. نظام یو، قانون دوه، تعلیم درې. څلورمه ډېره خطرناکه وسیله وه، استعمار د خپل بقا لپاره. جوړ کړه هغه د روحانيت استعمالول روحانيت ملا شیخ الحدیث استاد پیر حضرت دا خلک د خپل ځان ترڅنګ درول او د دوی نه فتواګانې حاصلول جهاد مجاهدینو ازادي خواهانو په خلاف د دوی استعمالول د دوی نه فتواوې اخیستل دا په مصر کې هم همدغسې یو طبقه خلک پیدا کړل لوی لوی مشران غټ غټ مفتیان یې د ځان په ګټه باندې استعمال کړل مفتي محمد عبده لوی سړی و بس د انګریزانو د وخت مفتي اعظم د کرومر سره یو ځای لګیا و کار یې کاوه په هندوستان کې هم همدغسې لوی لوی شخصیتونه لکه سید احمد خان چې د سر سید په نامه بیا وروسته مشهور شو په دای د ځان سره ودراو په الجزایر کې هم همدغسې ځینې پیران د ځان سره ودرول د خانقاو مسؤلینو د ځان سره ودرول او دا اوس چې افغانستان ته راغلي نو د پارلمان رئیس څوک دی نایب رئیس څوک دی رئیس څوک دی یو مولا نائب څوک دی یو پیر د مشرانو د جرګې مشر څوک دی حضرت پیران د ځان سره ودرول رهبران د ځان سره ودرول حضرتان د ځان سره ودرول شیخ الحدیثان د ځان سره ودرول مفتیان د ځان سره ودرول روحاني کورنۍ د ځان سره ودرولې او رحیم صاحب چې راغی نو اول یې څه جوړ کړل خانقاوې جوړې کړې د امریکا نه راغی د خانقاو د جوړولو په هڅه کې شو ولې؟ تر څو چې دا روحانیت د استعمار تر څنګ ودروي او د دوی له خولې د ازادي خواهانو په خلاف فتواوې راوباسي. هر چېرې یې همداسې وکړل، بلکې کتابونه یې تالیف کړل، مجلې یې تالیف کړې، نور ډېر وسایل یې په کار واچول، تبلیغات یې وکول چې دا خلک وطن ورانوي، دا دا کوي، هغه کوي، دا مجرمان دي. څوک یې په رشوتونو باندې، څوک یې په تهدیدونو باندې، څوک یې په منصبونو باندې، په وزارتونو باندې قانع کړل. په اسلامي نړۍ کې دغسې خلک د ځان سره ودرول او هغوی بیا خلکو ته مسلسل همدا توصیه کوله چې ګورئ د دې خلکو مخالفت به نه کوئ دا خو وطن آبادوي دا خو پلونه جوړوي سرکونه جوړوي د اورګاډي پټلۍ جوړوي د غرونه څورې کوي لارې لنډوي درته مکتبونه جوړي کاریزونه صافي ګوري چې د دوی په خلاف باندې راپورته نشي او چې هر څوک ته وایي هغه د وطن دښمنان دي هغه د ازادۍ دښمنان دي دغه خبره ګوري ونه مني دا خو د موږ دوستان دي مفتی صاحب هم دا خبره کوله پیر صاحب هم دا خبره کوله حضرت صاحب هم دا خبره کوله شیخ الحدیث صاحب هم دا خبره کوله رهبر صاحب هم دا خبره کوله مجاهد صاحب هم دا خبره کوله خیر که پرون غازیانو نن بیا هغه د غزا لقب هم ورنه نه ځي هغه د مجاهد لقب هم ورنه نه ځي د استعمار تر څنګ دی ولاړ وي صلیب تر سوري لاندې دی ولاړ وي او د مجاهد د شیخ الحدیث د استاد د پیر هیڅ پروا نه کوي د الفت صاحب د شعر معنا ده چې له پیر نه اسلام دي خو پیری ته نه نه اسلام ته نه ځي خو پیری ورنه نه ځي شعر نه دی رایا تاسو کلیات کې وګورئ معنا یې انداز وی ګوري پرونی غازیان ولاړ دي تر صلیب لاندې خرج شو په ډالرو د ریال خبرې نه کوي ایو ترانه ده کنه یو شعر پرونی د ریال والا سره انډیوالي وننه بیا د ډالر والا سره انډیوالي ده هېڅ پروا نه کوي. دغه وسایل دي چې استعمار یې د خپلې بقا دپاره استعمالوي. د استعمار د شړلو تاریخ ته مختصره مختصره به درته ووایم چې په دغه اسلامي هېوادونو کې چې دوی مستعمره کړي وو اسلامي نهضتونه راوټوکېدل په یو شکل او بل شکل کې ځینې ځای کې د جهادي نهضت په شکل په ځینو ځای کې د دعوتي نهضت په شکل په ځینو ځای کې خالص روحاني او معنوي صوفیانه نهضت په شکل په ځینو ځای کې د یو هرخیز حرکت په شکل په مصر کې په سودان کې په افغانستان کې په په ټوله سیمه کې راوټو کېدل او دوی دعوت وکاو خواري وکوله مبارزه وکولې خپل ملت پوک کتابونه ولیکل مجلې چاپ کړې اخبارونه نشر کړل او کور په کور کله په کله وګرځیدل زندانونه کړهونه تکلیفونه دای ولیدل ملتونه را بیدار کړ چې ملتونه را بیدار کړ هر چیرې په مستعمرونو باندې حمله شي چې حملې شوې نو هغوی ته خو د صلیبي جګړو تاریخ ور معلوم و، نو دا ځل یې غوښتل چې په ډېره اسانتیا باندې او په امن و امان کې خپلې پښې سپکې کړي او له دې ځایه لاړ شي، خو دغه سنګر بېرته چا ته پرې نه ږدي. نو بیا یې څه چل وکاوه؟ د خپل تګ نه مخکې دوی د مسلمانانو په کورنیو کې داسې کسان روزلي و، په دې سیمو کې په خپلو مکتبونو او کالجونو کې یا یا یې هلته لېږلي و، هغوی ته بیا وویل چې تاسو الکه تنظیمونه جوړ کړئ سیاسي پارټي جوړ کړئ ادبي تحریکونه پیل کړئ مطبوعات په کار واچوئ او مکتبونه جوړ کړئ پوهنتونونه جوړ کړئ چې موږ د ارث تاسو در پرېږدو هغوی سیاسي نهضتونه جوړ کړل سیاسي نهضتونه بیا انصار او ملګري او ملاتړي او دای د ځان لپاره پیدا کړل او بیا نو دا خلک سطح ته راووتل د قیادت سطح ته بیا چې خلکو انګریزانو ته یا روسانو ته یا نور ته ویل چې تاسو زیله دې نه وسه موږ خو ځو دا حکومت یو چاته موږ حواله کوو کنه او دا خو دغه مولا ده هغه بل شیخ ده هغه بل پیر ده هغه بل مجاهد ده د دنیا نظام چیرې حکومت چیرې ده عسکر چیرې دي مامورین چیرې مدیران چیرې دي نو دا خو دا حکومت نشي چلولای خو دغه بل صاحب هم دده ورور ده ددوی پارټي هم شته ده نظام هم شته ده تدریب شوي خلک هم شته ده استادان هم ورسره شته ده سیاسي کوادر هم ورسره شته ده صاحب خو دا دواړه ورونه دي کنه هغه یو ورور ملا ده دا بل ورور مسکار ده پروانه کې خو دا د یو پلار ځامن دي دته ورواله کوو کنه نو بیا یې حکومتونه داسې خلکو ته ور حواله کړل چې هغه اصلا دوی روزلي وو دوی جوړ کړي وو د دوی په نصاب د دوی په فکر د دوی په طریقه د دوی په ژبه د دوی په ایدیالوژي په عقیده باندې رالوی شوي خلک وو هغه چې نظام ور حواله کړ هغه ته نه لاړل دوی ورته ویل چې تاسو بیغمه اوسئ زر کاله بم دلته دا قانون څوک بدل نه کی تر څو چې منګ یو او د منګ دا سلسله موجوده وي دلته هیڅ وګ نشي راتلی اما غل چې چیرې شپې ته کاله چې راتیا کاله چې څلوي چې 50 کاله د انګريزانو د مستعمرونو د تک کېږي چې دوی تللی دي خو په ځای باندې هیڅ شي نه دی بدل شي هر څه په مغه زړه طریقه روان دي ځکه دوی داسې کسان په ځای پرېښودل چې هغوی د دوی د لاس نیالګي وو د دوی لپاره یې کار کاوه د دوی په نظریاتو جوړ شوي خلک وو نو بیا دوی خو لاړل خو څوکۍ یې خپلو شاګردانو ته پرېښودې نظامونه او حکومتونه یې خپلو شاګردانو ته پرېښودې او دغه د مستعمرینو ځایناستي دي چې نن ورځ په اسلامي نړۍ کې مسلمانان د دوی له لاسه په عذاب او په تکلیف کې دي د دوی د لاسه په سپکاوي کې دي په ذلت کې دي د دوی د لاسه په غلامۍ کې دي نه خپل په میړانه چلول شي نه بل چاته وار ور کوي یو چې هر څوک ورته لکه لکه غسیر لکه شنه شوتله وساره کې دی په مغب سي روان نه خپل عقیده شته نه خپل فرهنګ شته نه خپل دین شته نه خپل مقدسات شته نه خپل خپل نظریه شته ده که د ملت خلک په زرګونو مرید دی څه بس د دبه کې غوړي چربي وي که هره ورځ کلي او کورونه بمبارېږي د ده یې څه؟ دی خو د بل چا لخوا د بل چا دپاره راغلی دی. نو همدغه وجه ده چې مسلمانان تر اوسه پورې لا په داسې یو حالت کې اوسېږي چې هغه تر مستقیم استعماره ډېر بد ډېر په آخر کې زه تاسو ته د اقبال یو څو بیتونه درته وایم د غرب څه رقم خلک دي او دوی دوی اخلاق او تهذیب څه شي ده خلکو سره څنګه ګزاره کوي اوله خو اقبال وایي چې اقبال ګوري دا سړی دی چې دلته هم د انګرېزانو شاګرد و هلته هم لاړه د انګرېزانو شاګردي یې وکوله چې بېرته راته نو بیا یې علم د ځان سره راوړی و خو دین یې د انګرېزانو ځان سره نه و راوړی دی وای تلسم علم حاضر را شکستم ربودم دان و دامت گسستم خدا داند که مانند ابراهیم بنار او چه بی پروا نشستم زه دغه منور غوندې لاړم لکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې ځان وګرځاو زه مې په اور کې ولیدم په ونه کې زیږېدم پکې او دانه مې ورسره اوچته کړه خو په دام کې حاضر نه شم بلکې دام نه مې ورسره وسته بیا خلکو ته توصیه کوي چې راشي د ما خبرې واورئ ځکه ما هغه ځای هم لیدلی دا ځای هم لیدلی دی بیا اقبال جان از خمستان خودی درکرد تو از میخانه مغرب ز خود بیگانه می آیی خلکو ته توصیه کوي نو ډېر خلک مغرب د مغرب په میخانه کې مسکین دي له ځانه بېګانه کوي او یو څه د خبرې یورش رسم لادینی نهاد گرگ اندر پوشین بره هر زمان اندر کمین بره مشکلات حضرت انسان از آدمیت را غم پنهان از در نگاهش آدمی آب و گل أي مزور الصلاة عند الشهر ذاك جبرائيل استهدفت إبليس ذاك علم الجمعة دي كان كتير قارنة وتنينة وبطل في دعوة چې د دې په ملګرتیا کې د دې علم سره سره تاسو ګمراه شئ لکه چې دا نه خاص هغه د جبرائیل څوک کار څوک کوي هغه مو سره ابلیس هغه چا د جبرائیل لاره نیولې هغه چا د دې علم وحلې سره ابلیس کشتن به ضرب حرب آیین اوس مرگها در گردش ماشین اوس په بل ځای کې دی چې د غرب ژبو خلکو د غرب ځپلو خلکو په باره کې وایي چې د دې حیثیت او حقیقت څه شی دی ما هما افسوني تهدید غار استو افرنګیان بی حرب زار در عجم گردیدم و هم در عرب مصطفی نایاب و ارزان بولهب این مسلمان زاده روشن دماغ ظلمت آباد ضمیرش به چراغ در جوانی نرم و نازک سین خرید آرزو در سینه او زود میر این غلام ابن غلام ابن غلام حریت اندیشه او را حرام مکتب از وی جذبه دین در ربود از وجودش این قدر دانم که بود این به دان این مست فرنگ نام جو خواهد از دست فرنگ